د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به په تدریج او په ترتیب باندې کار کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او روزنې په لړ کې د تدریج څخه کار اخیستلو په هیڅ چای هم خپلې لارښوونې او هدایات په یو ځل نه منل بلکه د مقابل کس د توان او استعداد په پام کې نیولو سره هغه کراره کراره د احکامو پابند او تابع کولو اصل خبره دا ده چې د ښوونې او روزنې په لړ کې تدریج یو طبعي او ضروري شکل ګڼل کیږي که تدریج ته پام ونه شي نو د اصلاح او روزنې کار له سره ترسره کیدلی نشي د روزلې لاندې کسانو خوبیانې او خامیانې باید په ښه توګه د څېړلو وروسته یوه یوه غلطي او خامي لرې کړی شي او یوه یوه خوبي یې نوره هم باید وده او ځلا ومومي که څوک غواړي چې د یو چا ټولې خامیانې دې په یو ځل ختمې شي نو دا خامخیالي او تیروتنه ده همدا لامل دی چې قرآن کریم په درویشت کلو کې په تدریجي توګه لږ لږ نازل شو همداراز د اسلامي احکامو او زده کړو یا ښوونو نفاس هم په یو ځل نه دی شوی بلکې تدریج او ترتیب ته پکې خاص خیال ساتل شوی د همدې نتیجه وه چې د صحابه و کرامو اخلاق او کردار هغې مرتبې او درجې ته ورسېدل چې بیلګه په بل هیڅ تحریک او خوځښت کې نشو موندلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تدریج څومره لحاظ ساتلو د دې اندازه تاسو د رسول الله د دې نصیحت نه ولګوئ چې هغه حضرت معاذ ته کوه چې کله یمن ته لیږه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم طاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم طاعوا لك بذلك فاخبرهم أن أن الله قد فرض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته استولو نو هغه ته ویل ته یو داسې قوم ته ځې چې اهل کتاب دي لومړی ته هغوی ته د توحید او رسالت بلنه ورکړه کله چې هغوی دا خبره ومني چې الله تعالی یو او محمد د الله رسول دی نو بیا ورته ووایه چې الله تعالی په ورځ کې پنځه لمنځونه فرض کړي دي کله چې هغوی دې ته هم غاړه کیږدي نو بیا ورته دا ووایه چې الله پر تاسو زکات فرض کړی دی چې د مالدارانو او دولتمندو څخه به اخیستل کیږي او د هغوی غریبو او بېوزلو ته به ورکول کیږي ومو لیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلنې او روزنې په لړ کې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ته څه ډول د تدریج حکم ورکه چې هغه باید د خپلې بلنې پیل د اسلام د بنیادي او بنسټیزو زده کړو څخه وکړي خلکو ته باید لومړی د توحید او محمدي رسالت تعلیم او زده کړه ورکړي کله چې هغوی دا بنیادي او اساسي اصول ومنل نو بیا هغوی دې د اسلام دویم رکن یعنې لمانځه ته را وبلل شي چې کله د لمانځه په لړ کې هغوی هم قانع او تابع شول نو بیا دې د اسلام د دریم رکن زکات په اړه ورته وویل شي او دغسې په تدریجي توګه دې د ټول اسلام ورته وړاندې شي په اوس وخت کې لیدل شوي دي چې د دعوت او د اصلاح پر مخ وړونکي او ترسره کوونکي په لومړی ځل او لومړي مرحله کې د بشپړ بدلون او انقلاب بلنې ته لاس اچوي او ډیر روزونکي داسې هم شته چې هغه د خپلو مقابلو کسانو څخه په لومړۍ مرحله کښې د بشپړ او سرتاسري بدلون غوښتنه او تقاضا کوي او غواړي چې اسلامي عقایدو او احکامو ته په غواړه ایښودلو او د فرائضو او محرماتو څخه د ډډې کولو ترڅنګ د نفلو اهتمام هم وکړي او د مکروهاتو او مباحاتو څخه دې هم ځان وساتي بلکه ځینې خلک خو په فروعي او جزیاتو ډیر زیات تمرکز کوي او اصول او مبادی له پامه غورځوي چې تا امین بالجهر ولې ویلې او ولې دې ونه ویلې تا ولې قرات خلف الامام وکه ولې دې ونه که ولې د رفع الیدین وکه او ولې دې ونه که ولې د پښې خلاصې نیولي ولې د تنګې نیولي هغه غریب په دې نه پوهېږي چې دا سړی د اصل مانځه په حقیقت پوه دی که نه دی او هغه دې ته هڅوي په تدریج کې که له یوې خوا د دې خبرې لحاظ ساتل کیږي چې په یو ځل د ټولو شیانو حکم او تلقین ونشي نو له بلې خوا دې ته دې هم پام کیږي باید د درجو او مرتبو خیال هم وساتل شي همداسې په ترتیب سره د هغو څخه د کم اهمیت لرونکي او ښکته شیانو توجه وشي یعنې لومړیتوبونه دې په نظر کې ونیول شي ذکر نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایی اول ما نظر منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا صاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقال لا ندعو الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقال لا ندعو الزنا أبدا رواه البخاري حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی په قرآن کریم کې لومړی هغه صورتونه نازل شول په کومو کې چې د جنت او دوزخ یادونه شوې ده بیا چې کله خلک د اسلام په دایره کې داخل شول نو د حلالو او حرامو آیتونه را نازل شول او که چیرې په لومړۍ مرحله کې هغه آیتونه را نازل شوي وای په کومو کې چې د شرابو او زناو حرمت ثابت شوی و نو خلکو به د شرابو پرېښودو څخه انکار کړی و له دې څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې کوم خلک د اسلام د بیا راژوندي کیدو او احیا کوشش او هڅې کوي دا د هغوی مسؤلیت او ذمهواري ده چې د خپلو اهدافو ټاکلي منزل ته د رسیدلو په لړ کې د تدریج قانون خپلې مخې ته کیدي او له منځنۍ او درمیانه تګلارې څخه تیری ونه کړي وفي ما یحکي عن عمر بن عبد اللذيذ أن ابنه عبد الملك قال له ما لك لا تنفذ الأمور فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق قال له عمر لا تعجل يا بني فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة حضرت عمر بن عبدالعزیز چې کله د خلافت مسئولیت په غاړه واخیست او د خلفاو راشدونو په لاره یې د ژوند د کاروان سمولو اراده وکړه نو د هغه غیرتي او جذباتي زوی عبدالملک چې کله ولیدل چې د غلطیو او کوتاهیو په اصلاح او د ظلم په لرې کولو کې له ځنډه کار اخیستل کیږي نو یوه ورځ یې خپل پلار عمر بن عبدالعزیز ته ویل تاسو دا